کوم معجزات کار شي انتا کوم مختلفو قواعدو مختلفو ریاستونو حکومتونو سره معاهدې وغیره شوي د هغې تذکره مخکې شوې بیا نبي علیه السلام خپل وخت مدینه کا لارو را رسیدلی د تبوک او د مدینه تر منځ را یو عقبه و عقبه ګانډه او درا هلته چې ورسېدل نو نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وویل چې تاسو لاندې ځای دانه خطا کو او پټ پټ په نبی علیہ السلام پسې ورځو نبی علیہ السلام او سلام با شهید کو تقریبا دولس یا سور پس منافقان دا په پټا دا لام نبی علیہ السلام پسې سورګیه سورګیه په بل طرف روانې کړو مونږه پټ کړو دا څه تر موږ کوو د تار او اواز او د خپو ټکار دا محسوس کړل په دې لاره د نبي علیه السلام وروتینا څه سوارلنه څه سامان پرې ورته کا مثلا چابک یو شی بچه تیار وه شپه وه نو دې کې یو صحابي دی حمزه بن عمر اسلمي رضي الله هغه دغه سامان راغشته او دغه الله پاک په دغه موقع د پیغمبر معجزه یا د کرامت چې په دې ګوتو کې الله رڼا پیدا کړې کټار هغه سامان رڼا وکړي او سامان یې راپور او دا کسان وی چې د نو نبی علیه السلام محسوس کړل نبی علیه السلام څوک هم پسې شاته را روان دي ما پوهېږي چې ما پسې پته راغلی لومړی هم د یمان د جلان خو دې وي چې دا سوارلو والا بل طرف ته وه لومړی بل جلان خو یې زه چې نبي علیه السلام نه وروسته پاتې شوم او یو وړه همسا راسره وه هغې ته مې په هغې اشاره وکړه اسونه په طرف ته الله رب العزت نبی علیہ السلام نبی لري سازش نه بچ کو سات بیا زیبر دینان وای د واپس راغله او عمار رضی الله تعالی عنہ مخکې په روان او د ورپسې تر دې چې د دې کانډاو بر سر ته ورسي او بیا اوس چې دی نو په دې راکې خوا اوس خپل ملګري وایي نو عام خلک خو باندې نه پر دې کوي یو وایي چې ملګري وایي نو خبر نه دي چې دا منافقان دی دا چې کله تحریک تنظیم دعوتی کا جهادي کا اجتماعي کا شروع او دای کې منافق قسم خلک دي سا موږ ټیم نه مخکې نبی علیه السلام پاسې نو او د اسمان کې له سلا مغیره بن شعبه رضی الله عنه ورسره دوی ما ورسره وګور ټوټه موټه سبا کسته نبی علیه السلام داسې یو کم دې طرف ته ورغی هلته خپل حاجت پوره کړ په او د سوغره کې مونږ نه یو چې ماته وایي یعنی تر اسانه راوړه او په چرته بوزل کې مشي شي او هغه د سړی باشي نو یا څه خبر ها دا نه چې په لاس او خو لاس په خپل وایي وایي اجازه شته نو نبی علیہ السلام ته باور وکړو باندې صحابه کرامو وباسي هم په داسې دی هغه چې په اودس کې به اودس په کار کې بل نه تعاون نه دی مستحب دی ثواب زیات دا دی چې سړی په خپل عمر راوړي په خپل ځان ته وایي خو اجازه کوي نبی علیه السلام اودس کو امام توبه کوي په دې دوران کې کله چې د لاسونو د ایندلو او د مټو د ایندلو وخت راغی نو په دې وخت کې څنګه نو نبی علیه السلام چوغات ویل پرېږده ما چې دا موضوع جوړې نو زما بې پای دا موضوع داسې مسله ده چې ته به اودس وکړې نو پاک پښو ته چې موضوع واچوې نو بیا به اودس مات شي او بیا اودس کوې نو بیا په موضوع باندې مسه کولی شي نو وایي په موضوع باندې نبي علیه السلام د دغه موقع باندې مسه وکړه په دې کې د وخت ډېر تېر شو تسبیح شروع کړه سبحان الله څه مطلب پیغمبر را دا چې پوه شو نه پښاته کېده نبی علیه السلام د شاته خپل ځای ودرېد نو دا به باقي یو رکعت پوره کړ دوه رکعت یې پوره شو نبی علیه السلام یو رکعت د سره وکړو یو یې ځان له وسیلې چې مضبوط کړي وګوره دا ادبي دغه د نبی علیه السلام ډېر لوی مقام پیغمبر پیغمبر امامت صحابه کرام عبدالرحمن بن عوف بس نبی علیہ السلام د تبوک د واپسې نه دا موږ کړل خدا و چې علی مخ کې جمع ودرول نو یو رکعت شروع پته او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مرض وفات کې مسجد نبوي کې راځي چې نبی علیہ السلام بیمار راوړل نشو راوړل شدق ورته وایي د هغې علاقې د هغه ځای اوسېدونکي خلک دي نو هغه ما ته نه دي معلوم البته دوی دا اصلا قبیلې دي بله قبیله وه دا یې قبیلې دي خو دغه خلک هم دا جهاد نه پاتې شو بیا نبي علیه السلام ما ته وویل چې ان عز اهلی علی ان يتحلب على عني المهاجرون والانصار والغفار والاسلمون بعد خلک ما ته ډېر ګران وخت ما ته ډېر ګران دي لکه مهاجر دي انصار دي د بنو غفار خلک دي د بنو اسلم دي خو ما ته ډېر ګران دي خو دې له پکارو ده او خاص خلک دی او دا په خلکو باندې نظر لرو وګوره دومره ګڼو خلکو کې هم پته ده چې وګوره پلانکي پلانکي وشي داسې ویښ پیغمبر چې هر طرف ته نظر لري بله واقعه کې دا شوې وه د مسجد ضرار والا کله چې نبي علیه السلام حکومت کتل نو په ما سره وفا کې خلکو جومات جوړ کړ کله چې مدینې ته رانږدې شو یو علاقه ده ځي اوان ورته وایي دا د مدینې داسې ګڼه فاصله ده هلته نبی علیه السلام دی پړو اچولي اچولي او ملګري ورسره او په دې دوران کې نبی علیه السلام ورسره خبر اطلاع نبی علیه السلام ته وایي چې دا چې کوم جماعت جوړ کړی او با سره وایي نو کومه بیا دې فضا نه راغلي حدیث کې راځي دوه رکعاته مونځ وکړه او باقي ادا کړي نو د عمرې قبول شوې عمرې ثواب ورته ملایي نبي علیه السلام په خپله د هفتې په ورځ هره هفته پیاده د مسجد نبوي نه په او کله کله په سوړنه د مسجد قبا ته ورته دی دوه رکعاته مونځ ادا کړه او دا د جمعه په تاریخ هم الله قرآن کې کړی ولیکن اوبو سره بالکل صفائی رالا او بدبوی پاتې شي نو الله تعالی صفائی سترې پوښ نو نبی علیہ السلام ورته ورته کوي دا داسې څنګه الله تا وحشه بار حالا رجوع ته وسوله منافقان په یارو هر وخت چې کله وا زموږ خلاف سکاروي د دې منافقانو مختلف منصوبې شروع کړو الله رب العزت ټول ناکام مدینه ته چې نبی علیه السلام رانږدې شو نبی علیه السلام بیا وفرمایل ان بالمدینه اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم قالوا وهو بالمدینه قال وهو بالمدینه حبسهم الغزو نبی علیه السلام وی سفر داسې چې دا سره د جهاد نه لري او نه له سره چاته دا مختلف صحراګانې کندې او دا رنګا وادیانې نه دي پوه کړي ولیکن بیا هم دا ورسره دي اجر او ثواب بیا هم دا ورسره دي مدینه کې ناسي او بیا هم اجر او ثواب دی نبی علیه السلام یې مدینه کې یې کو حبس او پروز ورو وزر د وجې انسان شي ورنه ځکه نبی علیه السلام د یو ډېر لوی جهاد او خطرناک سفر نه او سخت سفر نه واپس شو د صحابه کرام مسلمانان خوشحال او نبی علیه السلام بیا مدینې ته راغی مسجد نبوي ته خدا وو د نبی علیه السلام طریقه د شپې په مدینه سره با خوا کې شپه کړې وه سهار بیا راغی داسې سهار به نهلس بجو ټایم کې بیا مدینې ته راغلم وجه دا وه چې د شپې سفر بغیر اطلاع کور ته راتلل دا منع وه بل دا ده چې سړی د شپې راشي ستړي وي ارام هم سم وي نو بیا به مېلمانه هم راځي په خیر راغلی او خلک به یې نور ستړي نو بس ډېر حکمتونه نبي علیه السلام به بار شپه وکړه او بیا به کور ته نو آرام باندې به وو او د ملاقاتونو به وشو کور ته به آرام را بل ناګهانه کور ته راتلل چې سړی په ډېرې سبب نه وي دا خبره نن سبا اسانه طریقه ده د شپې راتلل مني نو په هغه وخت کې داسې وسایل نن سبا وسایل شته ټیلیفون موبایل باندې رابطه کېږي لکه راغلی صحیح دا یې وجه دا وه چې یو خو دی چې بې اطلاع راتلل نو په خلکو آرام ګډوډ شي بله دا ده د انسان کور والا تیار وي صفایي سوتري وي چې یکدم پرې سړی وشي نو دا هغه د نفرت سبب ګرځي نور په کې ډېر حکمتونه بهرحال نبی علیه السلام په بیا جومات ته راغی نو جومات ته راتلو کې نو چې یو خدا ما چې جمعات نه به شروع وکړه دې لپاره چې وګوره زه د خپل کور نه د الله کور راته ډېر محبوب دی د الله کور نه به شروع نو الله کور ته باندې یو شو او دا ته به تحیت القدوم من السفر یو دوه رکعاته لمونځ وکړو د سفر نه واپس او صالح کرامو سره ملاقات وشو روزه میشته چې ورته پیش او په خپل کار باندې پیمانه نو به د نبي علیه السلام راتلو نه مخکې دوی مشوره وکړه چې هلکه راځئ چې د سترو پورې مجلوي کې ځان کړو ترتیب کړی ځان یې وتړه او دی وویل چې موږ به څوک نه خلاصوی څو پورې چې نبي علیه السلام موږ په خپله یو سپړدی ولې یعنی مطلب دا چې یعنی پیغمبر اوس پورې د امام پورې امام شوي نو تر هغه پورې به